د مغضوبینو د ظالمو لار نه الله مو وساتي امين فليكن كذلك الله دې دا وسوي اسم فعل شو فليكن كذلك او دا مسله متفاقی ده چې دا لفظ د امين جز د قران کریم نه دی بالکل بسم الله کې اختلاف هر سوره جز ده د ټول قران جز ده وغیرہ امین اتفاقی مسله ده ليس بجزء من القران دی وجنا امین لیکل نه پکار کې وی لیکن بدعت وي ځکه دا جز د قران بالکل نه دی هیڅ په مسلک کې امین جز د قران نه دی خو د سورته فاتحه ختم شي معمولی غوانه سکته نه بعد امین ویل شي دا یو خبره شو دیم امین وظیفه د چا ده نو د جمهور په نسبانی امین وظیفه د امام هم دی او وظیفه د مقتدی هم دی امام بم وای مقتدی بم وای مالکیو په نسبانی تقسیم دی د امام وظیفه فقط ولا ظالم ا د مقتدی وظیفه چې دی امین دریم امین د جارن ویل پکار ده که سرن نو د عند شوافع د حنابلو پنځ باندې مطلقا جارن للامام وللمقتدی جارن ویل پکار دی امام لا مقتدی ته سرن په صلوات جاریو کې سریو کې خواجان سرن وی صلوات جاریو کې امام د پرم سر مقتدی د پرم سر فلیکن کذالک معنا دا دعا ده الله دې دا شروع کې ادعو ربکم تزرع و خفیا خفیتا دعا امین دعا دی موسی علیہ السلام دعا غوښته او هارون علیہ السلام امین وی او د دعا ته تعبیر قران په دعا باندې کوي او دعا کې سر بهتر دی یقینا اوس دلائل د شوافیو عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته نبی الاسلام आवाज اوچت کړ نو دا د روایت د سفیان د روایت د سفیان سره روایت د امیر المؤمنین فی الحدیث شعبه ور سره معارض دی خفض بیا صوتو دلته رفع بیا صوتو نو دوار باندې عمل وکا دا داش بو رفع بیا ساتو للتعلیم للتعلیم رفع بیا ساتو للتعلیم او خفض بیا ساتو د دعا ادب کې ادب دا رفع بیا صوتو نو خفض بیا صوتو بن عمل راغی رفع بیا صوتو بن عمل راغی ډیر څنګه نه پکاره معمولی غوانی اوچت आवाज باندې چې یو دو درې ملګرو واورید او نو خفض بیا صوتو رفع بیا صوتو دوار بنی بعمل راشی علامه نوی رحم نوی رحمت الله علی دل ترجیح ورکړي نو دا د حدیث د شعبہ حدیث د سفیان باندې تطبیق طریقه چې دا هغه بهتره ده ورف د ورف بیا صوته دا ورپسې دا روایت پات شو تاوی پات شو دا اخجی عن علی بن صالح عن سلمہ بن کوهیل نو دا علی بن صالح روایت وجه ترجیح جوړ کو دا علی بن صالح روایت دا د سفیان ثوری د روایت لپاره مؤید دا وجه ترجیح ده پښوی لیکن ما عرض کړو دا علی بن صالح د علا بن صالح حافظ من قیم رحمت الله علی علی بن صالح تایید ذکر کړو د سفیان ثوری روایت پر ترجیح جوړیږي پر روایت د ابو داود باندې چې متابع راغله علی بن صالح لیکن دا د امام داود رحمت رحمت الله علی نساو دا د علی بن صالح نه د علا بن صالح دی او هو عنق شیعه ترمذی کې روایت ذکر شوی خبره پوه شوي حافظ ابن قیم رحمت الله علی روایت د سفیان ثوری د ترجیحات کې یو ترجیح وجدا ذکر کړي د دې مطابق راغل د علی بن صالح پوه شوي نو د علی بن صالح نه راځي د علا بن صالح علا بن صالح سره تای جوړیږي نه هغه د شیعاګانو سټ دی ها علي بن صالح نو بیا دا خبره تایید جوړیده لیکن علي بن صالح غلط دی علا بن صالح ترمذی کې تصریح شوی دا په خبره پوه شو او هو من عنق شیعه باقی پاش امام بخاری رحمت الله علیه امیر المؤمنین فی الحدیث د شعبه پر روایتونو باندې درې ښکالات کړو چې دا ابو سکن کنیا دا او هغه دا ویلي دي پښوی نو دا په خپل سفیان ویلي دي ور د حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن سلمہ ادا څوک دی ابل عنباس دا خو دوم ویلی یواز ابو سکن شعبه نه ویلی دوم ویلی نو کوم ګناه چې شعبه کړو هغه ګناه بیا سفیان ثوری په خپلم کړی دا وایي ترجیح ولې شو نه نه ابو العنباس وایي کا ابن العنباس وایي خیر دې هیڅ خبره نه ده ابو سکن کنیام ده دام کنیه ده په خبره پوه شوي نه دا جرم وای یوازې هغه نه ده دا جرم خو بیا ته نوم صادر شوی دی ها تای کې متابع علی راغی نو بیا ټیک وا لیکن علی نه د علا بن صالح دی پاتې شو د واسطه خبره په علقمی په واسطه وای نو دا د علو د سند لپاره کله شاګر نه وای بیا سند سره پوتګي بر نه وای پښوی دا اوس خبره نه ده او دریم رفع بیا صوتو په ځای خفض بیا صوتو نه دا خو سفیان ثوری ته هم ویل شي خفض بیا صوتو ویل پکارو کدا مد بیا صوتو ویل دا خو مصادره علی المطلوب ګرځیدا دا بل روایت د تایید د پاره روایت د عم ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله اذا تلاغ المغضب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يلي من الصف الاول د سره تایید نه جوړیږي د کې بشر بن رافع دی او هو ضعیف روایت د عم ابو هريره هغه کې بشر بن رافع وهو ضعيفنا دویم دا په مدعا باندې حجت هم نه ده حتا يسمع من يلي من الصف الاول نو دا څه وجه ده هغه ځنې صف شروع شوی تر هغه سره پوری هغه د صف اول ولا ټول اوري او صف ثاني ولا نه اوري صف اول ولا هغه ځای نه تر هغه ځای پر صف جوړ شي ټول ووري ده لیکن امام سره د صف اول نه رست مقتدیان دي هغه و نه رده وښوي دا ور سمانه نه لري بلکې ښه خبره دا ده نبی رحمت الله علیه فرمایل دا یسمع میلی من سب یو کس دو کس درې واورید دومره همس نه ده پکاره چې بس شونډې خوځي امین باندې لغونه تلفظ پکار دی یو کس دو کس واورید بس د روایت د برز ان نبی قال اذا قال امام غیر المغضوب علی الضالین فقولوا امین امین وای نو دلته د جارن او سرن خبره نه ده موږ امین واو فینو من وافق قولو قول الملائکه کوم وخت کې د تل امین وی په وخت کې ملائکم وای موافقت جوړ شي غفر له ما تقدم من ذنبه فبه قال حتى ذاق نبي عن مالك عن دا روایت امام بخاری رحمت الله علی د استدلال د امین بالجار د پاره په دې روایت باندې استدلال وکړ نور باندې نه نور کې کمزوروالی دی په دې روایت باندې استدلال وکړ هغه دا اذا امن الامام فامنوا هغه معنا موږ نه کوی ځا امن الامام فامنو امام وقت د امین تراغه نو تاسو امین وای وقت د امین کوم بعد تلفظ ولا زوالی دا دلالت په جار باندې نه کوي فإنه من وافق تامن تامن الملائکه نو دغه ما سبقه ګناون الله معاف کوي انه قال یا رسول الله بلال رضی الله عنه لا تسبقني بآمين یتمن مخکې کیږم په آمین باندې بلکې زما د آمین انتظار وکړه نو بلال رضی الله عنه دا مجال څنګه کې دي چې نبی اسلام ته وایي پښوی دا واقع د بلال د مع النبي صلی الله علیه وسلم نه ده عن عاصم عن ابي عثمان عن بلال دا ابو عثمان سماع د بلال نه ده ثابت دا د مروان واقع ده د بلال د مروان واقع ده د بلال د نبی اسلام واقع نه ده د ابو عثمان سماع د بلال نه ده سر نه ثابت انقطاع پر روایت کې دا مروان ته بلال وای ته مخکیکی غم زمانه په امین باندې دا واقع د بلال او د مع النبي صلی الله علیه وسلم نه دا دا د بلال او د مروان واقع دا ذکر د عثمان عن بلال دی عثمان سما د بلال د سر ثابت نه دی نو فیضا دع الرجل منا بدعاء نو یو ملګری به دعا وکړه هغه به فرمای اختمه بآمین دعا خاتمه په آمین باندې وکړه اول نه دعا مو وای دا مهر د مهر سره مخ کې نه لګي مهر آخر کې لګي ډیر په زارۍ باندې په مینت باندې الله نه جنت غوښته فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه نبی اسلام ودرید دا دعا اورید د ډیر په عاجزۍ باندې د الله نه جنت غوښته الله ما د جهنم نو ساتي جنت می نصیب کی ډیر په عاجزۍ باندې دعا غوښته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختمه د ځان له جنت وګاټه ان خاتمه کده دعا ختم کړ په امین باندې جنتی ده جنتی ده که دعا ختم کړ په امین فقال جو من بیای شان یختم پس ختم کی فقال بیامین دا چې په عاجزه باندې جنت غواړي او کده خپل دعا ختم کړ په امین باندې نو بیا جنت یو ګټه ځانته فإنه إن ختم بيام فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم فات الرجل زرزر عصي تغلار فقال اختم يا فلان بيامين دعا ختم کو پامین جنتی وابشر بس پیغمبر ویلی دی کده دعا ختم کړه جنت واړی دا دعا ختم کړه پامین اجابت دعا کیږي دا سره جنتی دی یعنی دا د نارینه د پارا لقمه د امام بتلفظ سبحان الله او زنانه فتور کې امام تن بالتشفیق دا د یمین د سم لاس ګوتی دا اړول لاس په شابه گزار ورکی هاذا تشفیق د زنانو आवाज جتول نه د پکاره او د مالکی او معنا دا شو تسبیح د رجالو کار دی او تسبیح د زنانو کار دی سبحان الله ویل پکار دی جی وفيه قال حدثنا عن ابي عن مالك عن ابي حازم بن اجرام سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف يصيح بينهم دا مسجد قباء ولا خلق چې هغه کې اصلاح څه جګړه و دا غي روغ د پار نبی اسلام لار وحانت الصلاه مز وقت راغی فجال مؤذن الى ابي بکر مؤذن ابو بکر رضی الله عنه سره راغی اتصلي بنا دا مز بو کوی ځکه چې نبی اسلام اشتدنا فوقیما قال نعم دا فصلى ابو بکر په دې کې نبی اسلام تشریف راړ والناس فی صلا فتلخص حتا وقف فی الصف نبی اسلام صفونو دن لاړ اول صف کې ودرید نو موږ ته قاضي رحمت الله علیه فرمایلو پیغمبر چې دی یا به امام وي یا په صف اول کې وي فتلخص حتى وقف في الصف هغه صفوف کې دن راغ نبی اسلام صفاول کې ودرید فصفق الناس او خلق تصفیق وکړو پلاس باندې د اخلاص کړو تصفیق وکړ چې ابوبکر پوښي چې نبی اسلام تشریف راوړی وکان ابو بکر لا يلتفت في الصلاه ابو بکر دا چې مذکور چې التفات نو کول په مازه کې بل توجه بالکل مع الله فلما اکثر الناس التسویق خو خلق تسویق ډیر وکړه التفاتا دا چې د سترګو په ګټونو کاته فرا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ولید سب کې ولاړ فاشار الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام اشاره وکړه انم قس مکانک ته په خپل ځای ودرېګه موږ ورکو نشه نبی علیہ السلام دا شکر یعنی تقابلی چې تاسو زموږ کوم انا ابوبکر ډیر خوشاله شو په دې باندې فرفع ابوبکر یدای فحمد الله علی ما امر به رسول الله دا ډیر خوشحالي شو پیغمبر ماته وای خیر زه پس زموز کوم ثم استغفر ابوبکر خو ابوبکر پشا شو حتا استوا فی الصف صف کې برابر شو وتقدم رسول الله فصلى فلما انصرف نبی رسول الله فارغ شو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک ما تتویل مزورک انا تول تا مزور نکړه قال ابو بکر ما کان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زما شان دانه ده چې پیغمبر دی رستی او زب مخ امامتی کوم نو الامر فوق الادب لا الادب فوق الامر دا قاعده د ابوبکر په نسبانه دغه څه ده عبدالرحمن بن عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره وکړه مزور کړه دا قول الامر فوق الادب فليسبح سبحان الله وای لقمل امام لا په سبحان الله باندې ور کوي په تسبیح باندې نه فإن إذا سبح قلت فيتا سبحان الله ولی د امام بخام خیل تفاعت کی وانما تسبیح للنساء تسبیح چې لقمه ور کوي نو دا زنانو کار دی التسبیح نارینو د پارا سبحان الله باندې لقمه پکار ده دا دو ګوتې راواغلي د اړولې لاس په کف باندې د ګزارو کې دا تصویب شي یا په ظهر باندې جی باب الإشارة في الصلاة به قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبواي ومحمد بن رافع قال قال حدثنا عبد الرزاق قال الإشارة في الصلاة درې کې دي شي یو دا اشاره فی صلاه یعنی اشاره بالمسبحه او تشهود کې را روان دي الاشاره فی الصلاه یعنی اشاره کول په تشهود کې او لا اله الا الله کې ګوت ګوت اشهد ان لا اله الا الله کې چاتول اخو ابواب تشهود کې براشي دویم اشاره فی الصلاه یو سړي سلام وکړ او د سلام جواب کې اشاره وکړي دریم اشاره فی السلام مطلب دا دیو مزګزان څه تاسو کړو د په مازه کې اشارتن هغه کوي نو دا دلته دا مراد ال اشاره فی الصلاه بالکل جائز د ضرورت مطابق سائل د مسلین تاسو کړو ټیم شته ده نه چې د موږ نه فارقي مازه کې زتل او تللی دی اشاره شو اشاره فی صلات جائز الاشاره د ان النبي كان يشير في الصلاه وفي عاشر ذلنا هغه هری سرار ان زعیه اشاره کو دلته کېده بیا پښور علا هغه یو خوړه نو اشاره فی صلاه جائز قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن دا مخکې روایت کې ال اشاره فی الصلاه جائز بالکل صحیح ده اوس په دې روایت کې قارس اب تسویل رجال یعنی فی الصلاه او تسویل النساء لپاره من اشاره فی صلاتی اشاره تفهم عنه فضل يعيد لها دمز دوباره کی یو سړي تاسو کو زه تل امزګزار اشاره کړو تل نو دا موږ دوباره وکي نو مخکې جواز معلومیږي دروات کې منه معلومیږي موږ فاسد کی قال ابو داود هاذ الحديث وهم دا غلط دی اشاره فی صلات جائز نه باب مثل حضرات الصلاة والسلام قال حدثنا مصدق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي الاحوال شيخ من اهل المدينه انه سمع ابا ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه فان الرحمه توجهه فلا يمسح الحصى مثل حصى في الصلاه په مازه کې د سجدي په ځای کې شګې دي هغه مسح نه د پکار ها کتندې خوږي نه مره واحده جائز تسویت الحسا یوزلو کا بس بیا بیا تفاکل مکو مازی کی باب الرجل يصلي مختصرا وبه قال حدثنا يعقوب بن كاف قال حدثنا محمد بن سلمان هشام يصلي مختصرا ادا تکرار راغله مخکم تر شو دا راغه یو ځای بل ځای راځي نبی اسلام منه کړی د ان الاختصار فی الصلاه اختصار فی صلات غنی معنی وی یو معنا قال ابو داود یزو یدو علی خاسرتی لاس په تش باندې کی دا استراحت د شیطان دا استراحت د جهنمینو دا دا حالت د باکینو دا ماتمیانو دا نه پکاره ماتم کې زنانات په تشو لاسو دي جهنميانو استراحت په تشو لاسو کې خودو باندې شیطان چې کله رجیم شو نو لاسونه په تشو کې خودو دا نه د پکارو یزو یدو علا خاسرتی یا اخذ المخزر فی الید لاس کې امتانی ولو یا مختصر صورت او مختصر صورت کې مختصر کول اکتفا په دو درې آیتونو باندې کول یا کوم آیت د صورت کې آیت د سجده تلاوت دی از دانه چې سجده را باندې واجب نشي ترک د آیت کولو دا نه د پکارو اور رجلی آتمی دو بسرات یا رات و بی قال حدثنا عبد السلام من احمد بن عبد الله دا قرات کې لګجاري کې نوم خیر دا اشاره واقع کې بده الرجل يعتمد في الصلاه على سن پام صاحبانی نوافل کې ډډ لګول جائز فرایض کې عذر نوي نام صاحب نه ډډ نه د پکار یا پستن باندې ډډ لګول نه د پکار د نبی اسلام یو صحابي د پدې کلی کې ملاقات کول غواړي قلت ما غنیمتن دا خو لوی غنیمت دی چرته د چلار شو ملاقات وکړو فدفعن الى وابسا نمنګا وابسه سغلړو قلت لصحابي ما خپل ملګرو ته وی نبداو فننظر الى دله اول چې موږ لور شو کنه نو داغه هيئت ته وګورو هيئت ته څنګه جامه چولې ده څنګه هيئت ده هيئت ته وګورو که هيئت داغه که هيئت صحابه دا ډیر خوند دی پښې او کایت داغه د فرنګیانو آیات د کوټ پتلونه چولې پښې دا بیا خنه اول به هیئت ته ګورو چې داغه تزیو داغه جامه داغه شکل شبهه د پیغمبر او د صحابه په شان دي او کزان انګريز جوړ کړي قلت لصاحب النبض فننظر الى تله فاذا هي فاذا عليه قلن سوات لاتيه ذات وزنين چې موږ قتل پاغ باندې ټوپای دا او جوخت سر سره لګیدل او ذات وزنين علاقه یخه دا شام یخ وطن دی نو د غوګونه ور سره پټ کړی انګريزانو ځان شکل نه جوړ کړي سر انګريزي کې پښوي اول دلی ګرنه برابر سر ویختنی دی برابر د سنتو خلاف اول د حقانیت نخا د زاری وضع قطع بانی دی عالم دا څه دی چې هغه د وضع قطع د سنتو خلاف دی نه دی بس علم کی پوه شوې سر د د کتګری دا او بر سر چې دی هغه د انګریزانو سر نیولې دی د لاندې جماعت دی او بر ګریجا ده پوه شوې چې تقریر کوي نو په دوبر لاس دی پوه شوې نه دا شته به څه تقریر شکل ځان نه جوړې د پیغمبر په شان ګره خره ګره قنچی کوي سر انګريزي کوي او جامه ګره د پیغمبر جامه نه د فرنګانو جامه اچي نو ته د څه عالم څه تقریر کوي ته خپل مخ کې شکل برابر کا شکل د انګريزانو د سر د انګريزانو تقریر څه پځې کوي فننظر الى تلی وزا قطع په مدارس کې د طلباو د جامع لحاظ پکاروي غلطه جامه دي نه چي پتلونه نه چي او د وزا قطع د پیغمبر د طریقې خلاف نه دا سره نه کامیابي فننظر الى دلی داغه خوی خصلت ته ګورو داغه طریقې ته ګورو جون څنګه تیری وخه واغ سمانه نه ده وخه ډیله شو ضعیف شو وحمل اللحم وخه واغست یعنی وخه نرم شو کله غفات نشو اتخذ عمودا فی مصلا نبی اسلام به بیا استن نیولو یعتمد علی مسکی اعتماد کول نوافل کې استن سره یا امصابنه ډډه جایز اب فرایض کې نه ده پکار بلا ضرورت غنگوی رحمت الله علی فرایض کې د دو ملګرو په استعانت باندې به ودرېد ځکه قیام فرض دی باب النهي عن الكلام في الصلاة وبه قال حدثنا محمد بن قال النهي عن الكلام في الصلاة لک کلام دیر کلام اشاره لک کلام دیر کلام اصلاح د پاره خطا عمدن دا ټول منسوخ زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ انصاری دی او رسته روایت دی نو کلام په مکه کې منسوخ عن زید قال کان احدنا یکلم الرجل الى جنبه فی الصلاه